سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آله و اصحابه الطیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع مسلمان خور ته نصیحت او توصیه قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو آیا موږ او تاسو چې اسلامي التزاماتو اسلامي احکامو ته غاړه ایښې ده آیا دا زمونږ انقیاد او زمونږ غاړه ایښودنه اسلامي احکاماتو نه د زړه له کومې ده او که نه ده که زمونږ غاړه ایښودنه اسلامي احکاماتو ته د زړه له کومې نه وي نو باید بیا په مونږ په خپل مسلماني باندې اصرار ونه کړو خپله لاره له مسلمانانو څخه بیله کړو او خپل ځان د اسلامي ټولنې څخه ونه ګڼو ځکه هغه څوک چې د زړه له کومې نه اسلامي احکاماتو ته غاړه نږدي په الله باندې او د الله په رسول باندې د آخرت په ورځ باندې د زړه له کومې ایمان نه راوړي دا منافقانه چلند دی دا کار په حقیقت کې نفس پالنه ده الله پالنه او دینداری نه ده او د داسې عمل سرته رسول له یو شریف او عقلمند انسان سره نه ښایي باید چې موږ او تاسو اسلامي احکاماتو ته اسلامي التزاماتو ته یا هغه ایمان چې په الله او د الله په رسول د آخرت په ورځ باندې لرو هغه د زړه له کومې او د زړه نه اوسي صرف په ژبه باندې نه وي نو مسلمانې خورې زموږ دعوت یوازې د ښځو لپاره نه دی دا کومه بلنه چې موږ ورکوو خلک د الله د دین نه د الله د احکامو نه خبروو دا یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د ټولو مسلمانانو لپاره دی خو په ځانګړی ډول غواړو چې له خپلو مسلمانانو خویندو سره خواخوږي وکړو هغوی چې د ټولنې مظلومه او محرومه طبقه ده په کورونو کې پرتې دي زموږ مسلمانان وروڼه خو کیدای شي په مدرسه کې په جومات کې د علماو نه څه واوري هغه خویندې چې زموږ په کورونو کې دي هغه خو د هیڅ ځای نه نشي اوریدلی نو مسلمانې خورې کوشش وکړه چې خپل شخصیت د نارینهو او د سړیو په شخصیت کې ورک نه کړې او خپل دین هغوی ته ونه سپارې په دې باندې هم پوشه چې ښځه په اسلام کې یو جلا او ځانګړی شخصیت لري او د هغوی شخصیت تر سړیو پورې بلکل تړلی نه دی خو یوه ورځ به راشي چې د سړیو په څیر به د الله په دربار کې ودریږي او د خپلو اعمالو ځواب به یوازې ورکوي بیا به هلته داسې نشي ویلی چې زما اعمال دې د سړیو غوندې تصفیه شي او زما د دین په اړه دې د سړیو نه پوښتنه وکړی شي بلکه هلته به هر سړی په خپله د خپلو اعمالو ځواب وایي او هر څوک به د خپل قبر نه راوځي او هیڅ ښځه به د خپل د خاوند د پلار او د ورور له قبر نه نه راپاڅي هر څوک به د خپل قبر نه راپاڅي او د الله حضور کې به ځواب وایي او الله به ترې پوښتنه کوي مسلمانې خورې ته پخپله د خپل ژوند د انتخاب اختیار لرې او د الله په وړاندې به په دې اړه ځواب وایي نو زه مسلمانانو خویندو او میندو ته وایم بې له دې چې تاسو د سړیو فیصلې ته وګورئ باید په خپله پریکړه وکړئ چې آیا اسلام د ژوند د قانون په صفت پیژنئ او که نه دا نه چې سړي په تاسو باندې زورنه وکړي چې تاسو مونځ وکړئ تاسو روژه ونیسئ تاسو د الله او د الله د احکامو تابعداري وکړئ آیا د اسلام وجایب او مسؤلیتونه او حدود تاسو منئ او که نه نو که د ټولو التزاماتو او حکمونو سره د زړه له کومې اسلام منئ او د هغه پیروي کوئ نو بیا ځنډ مه کوئ او خپل نفس کې شک او تردید ته ځای مور کوئ او په خپل ټول اخلاص او پوره شکل د اسلام دایرې ته داخل شئ د ژوند ټول اړخونه د هغه احکامو مطابق عیار کړئ په دې صورت کې به ته وتوانېږې مسلمانې خورې چې د حق لاره پیدا کړې او وپوهیږه چې یوازې په همدې صورت کې کولی شي د دنیا او آخرت کامیابي حاصله کړي ځکه حق یو داسې رڼایي ده چې څومره هغه ته داخلیږي په هماغه اندازه د هغه رڼایي لا هم زیاتیږي نو ګرانې خورې که اسلام دې یوازې د عادت او دود په څیر منلی وي چې زما پلار زما مور زما نیکه مسلمان و زه همدارنګه مسلمانه یم او د زړه له کومې ورباندې قانع نه اوسې او د اسلام احکام نه پر ځای کوې نو بیا پوه شه چې د اسلام دغه ډول منل تا ته هیڅ ګټه نه رسوي او له تکلیف او ربړونو نه پرته بله فایده تاته نشي رسولی تل لپاره به په تکلیف او په مشقت کې ژوند کوي بلکې اسلام د زړه له کومې ومنه او د هغه احکامات عملي کړه د مسلمانانو خویندو او میندو که تاسو اسلام د ژوند د قانون په توګه منئ نو تاسو بیا د اسلام کې او د اسلام په مقدس دین کې تاسو مسئولیتونه لرئ تاسو دندې لرئ اول مسؤلیت هم دا دی چې د خپل ټول ژوند د اسلام په چوکات کې برابر کړئ اول مسؤلیت هم دا دی چې د خپل ټول ژوند د اسلام په چوکات کې برابر کړئ د یو مسلمان خور لومړنۍ دنده دا ده چې خپل ورځنی ژوند د اسلام په چوکات کې برابر کړي او خپل عادات رواجونه غلط عقاید او جاهلانه لارې پکې په ګوته کړي چې پوه شي چې دا غلطه عقیده ده دا جاهلانه عمل دی او دا جاهلانه رواج دی او دا وړتیا باید تاسو پیدا کړئ چې د اسلام په رڼا کې حق له باطل او اسلام له جاهلیت نه بیل کړی شئ او له هغه وروسته خپل ژوند وپلټئ له خپل ځان سره محاسبه وکړئ او د جاهلیت ټول آثار له ځان نه لرې کړئ لنډه دا چې یوه مسلمانه خور باید کوشش وکړي چې ټول کارونه او چارې د عقایدو، اخلاقو او کړنو په ګډون په خپل اجتماعي ژوند کې، په خپل فردي ژوند کې د الله د احکامو تابع کړي او له ټولو جاهلي عاداتو نه ځان ګوښه کړي لکه ځینې خویندې چې زموږ لا اوس هم په جاهلانه عقایدو او جاهلانه رواجونو کې پرتې دي. دویمه دنده له خپلې کورنۍ نه د جاهلي باورونو او رواجونو لرې کول د یوې مسلمانې خور چې په اسلامي ټولنه کې په اسلامي کورنۍ کې ژوند کوي دوهمه دنده دا ده چې د خپل کور فضا پاکه او جوړه کړي د جاهلیت ټول رسمونه او رواجونه ترې وباسي دغه جهالت که زوړ وي او که نوی وي چې اوس یې د غربي تمدن په نوم زموږ په کورونو کې ریښې موندلې دي او زموږ کورنی نظام یې له ډیرو تهدیدونو سره مخ کړی دی عجیبه دا ده چې نن ورځ زموږ کورونه د مختلفو جاهلیتونو ځاله ګرځېدلی ده او د نوي او زړو جاهلیت یو نوی ترکیب پکې لیدل کیږي له یوې خوا ځان روشنفکره او ړون اند بولو چې له دې لارو مو د غربي کلتور دروازه په خپل ځان راخلاصه کړې ده او له بلې خوا مو غیر اسلامي او جاهلانه عقاید او رواجونه په ټولنه کې کلک کړي دي چې دا یو زوړ او قدیم جاهلیت دی او د زوړ او د قدیم جاهلیت نښه ده نو کله چې زموږ خویندې خپل ایماني مسؤلیت وپیژني باید یو قدم مخکې لاړې شي او کوشش وکړي چې دا رنګه جاهلانه او مشرکانه عقاید او رواجونه له خپلې کورنۍ وباسي او دې ته هم متوجه شي چې نوی جاهلیت په کومه بله بڼه او بدل لباس کې او په بېلابېلو نومونو د دوی د کور فضا بدرنګه نه کړي او د غربي کلتور او فرهنګ له تقلید نه خپله کورنۍ او ټولنه پاکه کړي نن خو فاسد سریالونه هره ورځ په رسنیو کې خپرېږي او هر کور د هغه د لباس نه د هغه د جامې نه د هغه د خبرو نه او د هغه د اخلاق نه تقلید کوي په کورنۍ کې کورنۍ فاسده شي نو د مسلمانې خور دنده دا ده چې دا جاهلانه او دا مشرکانه عقاید د خپل د کورنۍ نه وباسي او د غربي کلتور او فرهنګ له تقلید نه خپله کورنۍ او ټولنه پاکه کړي درېیمه دنده یې دا ده چې خپل کور د قرآن په رڼا روښانه کړي دریم ګام چې یو مسلمانه خور یې باید په دې لاره کې واخلي دا دی چې خپل اولاد ته اسلامي تربیت ورکړي او په اسلامي اخلاقو آدابو او طریقو یې وروزي له بده مرغه چې نن ورځ زموږ نوی نسل زموږ اولاد په داسې کورونو کې روزنه اخلي چې په هغوی کې د قرآن کریم د تلاوت هیڅ اثر نه لیدل کیږي د هغوی سترګې په هېڅ لمونځ کوونکي نه لګېږي او خپله کورنۍ د لمانځه په حالت کې نه ګوري هو هغه اولاد د خوشبختی او سعادت په طرف ځي چې په خپلو کورونو کې د قرآن کریم تلاوت اوري خپل مشران د رکوع سجدې او قیام په حالت کې ویني او په خپل چاپیریال کې د دین او دینداری نښې ویني زموږ نننی نسل چې په خپلو کورونو کې نه د قرآن تلاوت اوري د قرآن آواز او ناوري نو نه څوک د قیام او رکوع او سجدې په حالت کې ګوري او نه په خپل چاپیریال کې اسلامي مظاهر او آثار ویني نو له داسې نسل به د څه هیله وکړی شي او د دیو نه به موږ څه هیله وکړو دی ګوري چې د ټولنې ټول وګړي ښځې دي که نر ځوانان دي که بوډاګان ټول د مادي ژوند د ښه والي او بهبود په لټه کې دي چې دنیایي ژوند زموږ څنګه ښایسته شي په دې لاره کې هیڅ قید او شرط نه مني او دین او دینداری ته هیڅ توجه نه لري نو داسې نسل چې په داسې یوه ککړه فضا کې وده کوي څه فکر کوئ چې په هغو کې به د اسلام او واقعي سعادت څه نښه پاتې شي نو دا زموږ د مسلمانانو خویندو دنده ده چې خپل اولاد ته اسلامي تربیت ورکړي او په اسلامي اخلاقو آدابو او طریقو یې وروزي او په خپلو کورونو کې د قرآن او د اسلام غږ پورته کړي چې د دوی اولاد د دوی نه رنګ واخلي نو ګرانې خورې داسې یو حالت په خپله کورنۍ کې مه پرېږده او کوشش وکړه چې په خپل فردي او ټولنیز ژوند کې د اسلام مظاهر د اسلام نښې د اسلام آثار تاند او تازه وساتي زموږ ډېرې خویندې قرآن کریم لولي او تلاوت یې کوي ولې له بده مرغه نه پوهیږي چې دا قرآن دوی ته څه پیغام لري قرآن دوی ته څه وایي او له دوی نه څه غواړي له یوې خوا داسې آیتونه چې بې حیایي، بې حجابي او نورې ناوړې کړنې حراموي لولي او له بلې خوا د هماغو حرامو اعمالو مرتکب کیږي ځکه نه پوهیږي چې قرآن موږ ته څه وایي نو په دې اساس زموږ مسلمانانې خویندې باید پوه شي چې د قرآن د تلاوت موخه او هدف دا ده چې د هغه په لارښوونو عمل وشي او دا لارښوونې په خپل عملي ژوند کې تطبیق کړي او د خپلو اولادونو لپاره نمونه شي تر څو هغوی په خپل مخ کې د اسلام یوه نښه او د اسلام ژوندۍ نمونه وګوري په هغې پسې اقتدا وکړي د توحید پیغام یې غوږونو ته ورسیږي اسلام یې په زړه کې نقش جوړ کړي او د هغې په رڼا کې خپل ژوند جوړ کړي د عبادت په اصلي مقصد پوه او په دې توګه په یو خوځنده او متحرکه اسلامي ټولنه کې ژوند وکړي همدارنګه باید زموږ مسلمانانې خویندې د کور په نارینهو باندې دیني اغیزې پرېږدي زموږ مسلمانانې خویندې باید د کور په نارینهو باندې اسلامي او دیني اغیزې پرېږدي د یو مسلمانې خور له دندو نه یوه دا ده چې د کور نارینه په دیني چارو کې تر خپل اثر لاندې راولي خپل پلار خپل مور خپل خاوند خپل اولادونه د اسلام لور ته دعوت کړي او له هغو سره په خپل اجتماعي او په خپل فردي ژوند کې د اسلام په پیاده کولو کې مرسته وکړي خو نن ورځ زموږ خویندې له بده مرغه غافلې دي نه پوهیږم زموږ خویندو دا خبره له کوم ځایه اوریدلې ده چې ښځه په سړي باندې اغیزه نشي کولی ولې نشي حال دا چې که ښځه وغواړي په ډېره آساني سره کولی شي په سړي خپله دیني اغېزه پرېږدي که زموږ خویندې وغواړي او ووایي چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه سیرت خوښوو او د بوش او د نورو فاسدو څیره او سیرت نه خوښوو نو په ډېره کمه موده کې به وګورئ چې زموږ ځوانان او سړي به په خپلو شکلونو کې تغییر راولي خپلو څېرو ته به تغییر ورکړي او خپل ځانونه به په اسلامي شریعت او محمدي سیرت برابر کړي خو زموږ خویندې دا ورته نه وایي چې څومره خاوندان په غلطو باندې اخته زموږ خویندې لا هم د هغو مخې نه نیسي که زموږ یوه مسلمانه خور غواړي او دا ووایي چې زه غربي کلتور او د غرب ژوند د غرب رواجونه نه غواړم او نه یې خوښوم او د دې پر ځای اسلامي کلتور اسلامي ژوند خوښوم هغه اسلامي ژوند چې په هغه کې روژه ده په هغه کې لمونځ دی په هغه کې د الله نه ویره ده نو زموږ ځوانان به ډیر ژر خپل ژوند او د خپل څیرې ته تغییر ورکړي او د اسلام په واقعي سیرت به ځانونه ښایسته کړي که زموږ یوه مسلمانه خور خپل خاوند ته دا ووایي چې زه په هغه کور کې چې حرام مال لري او په حرامو ښایسته شوی وي نه اوسېږم او هغه عیش او عشرت چې په رشوت او په حرامو لاسته راځي هغه نه خوښوم بلکې هغه ژوند چې له حلالو لاسته راغلی وي که یوې زړې خیمې لاندې یوه مړۍ وچه ډوډۍ هم وي زه هغه خوښوم نو تاسو شاهد اوسئ چې په داسې شکل به د ټولنې د ډیرو رایجو مفاسدو او حرامخوریو مخه ونیول شي خو زموږ خویندو کله دا اقدام هم نه دی کړی همدارنګه هغه مسلمانې خویندې چې اسلام د خپل ژوند هر اړخیز نظام بولي او د خپلې ټولنې د اصلاح په لاره کې قدمونه ږدي له ټولو لومړی کولی شي خپل کور خپلوان او اقارب له مختلفو هلاکتونو ځنې وژغوري او هغوی ته د زړه او نوي جاهلیت له منګولو او هغوی ته د زاړه او نوي جاهلیت له منګولو نجات ورکړي هو خورې ستا دنده ده چې په نرمه ژبه په خوږه لهجه خپل خپلوان او دوستان د هغوی له کمیو او د هغوی د تقصیراتو نه خبر کړي، اسلامي احکام هغوی ته وښيي او هغوی له اسلامي او دیني چوکات سره اشنا کړي، خپله هم باید یوه نمونه اوسې تر څو هغوی له تا ځنې پیروي وکړي او تا د اسلام د یوې رښتینې نمونې په ډول وپېژني او ته په دې ایمان ولره. که دغه کار وکړې نو زموږ ټولنه به ډېر زر د اصلاح او نېکي په لور روانه شي. نو خویندو! غافلانه ژوند مه کوئ اصلا د یو مسلمانې مور او خور په صفت چې تاسو ژوند کوئ د هغه ارزښت وپیژنئ هغه مسؤلیتونه چې تاسو ته په دې لاره کې راجع دي تاسو د هغو نه ځان خبر کړئ همدارنګه مسلمانانو خویندو په ناوړه لار مه ځئ نو ګرانې خورې که تا اسلام په رښتیا منلی وي نو ته د یوې واضحې او روښانه پوښتنې سره مخ کیږې چې باید هغې ته ځواب ووایې او د هغې په اړه فیصله وکړې هغه پوښتنه دا ده چې آیا ته د اسلام نه په سرغړونه او د جاهلیت په پیروي کې له سړیو سره همکاري کوې او که نه زه پوهیږم که تا اسلام په صحیح ډول پیژندلی وي حتما به ستا ځواب منفي وي وبه وایې نه چې هېڅکله د اسلام نه په سرغړونه او د جاهلیت نه په پیروي کې له سړیو سره زه همکاري نه کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ځکه ته نه غواړې چې خپل آخرت د بل چا لپاره برباد کړې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بدترین انسان د آخرت په ورځ هغه دی چې خپل آخرت د بل چا لپاره برباد کړي نو آیا د بل چا لپاره د خپل آخرت بربادوي نو په دې لحاظ سره د نورو د ښایست لپاره خپل آخرت مه بربادوه او خپل ځان د نورو لپاره په هلاکت کې مه اچوه او هیڅکله همدې ته مه آماده کیږه د یو مسلمانې ښځې په صفت د خپلې کورنۍ ټولو غړو ته اعلان وکړه چې زه نشم کولی د اسلام نه مخالفو کارونو کې ستاسو همکاره شم له اسلامي احکامو او حدودو نه تیری نشم زغملی او دا نه شم کولای چې د نورو لپاره خپل آخرت برباد کړم همدارنګه مسلمانې خورې د اسلام په پیروي کې د خپلو خپلوانو سره همکاره اوسه هغوی سره مرسته کوه که ستا خپلوان او ستا دوستان د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي ته ترجیح او غوروالی ورکوي په دې اړوند له هغوی سره مرسته کوه او د ربړونو او مشقتونو په صورت کې هغوی ته ډاډ ورکوه او د هغوی د ایمان د لا ښې تقویې هڅه کوه هغوی ته توصیه کوه هغه څوک چې غواړي خپل ژوند د اسلام له اصولو او حدودو سره برابر تیر کړي هیڅکله نه آماده کیږي چې د مال د ګټلو لپاره حرامو ته مخه کړي هغه سړی حرام خوري نه خوښوي او هغه مال یې چې له حلالو لاسته راوړی وي په حرامو نه مصرفوي نو له دې وجې نه یوه مسلمانه ښځه باید په کمو حلالو باندې قناعت وکړي خپل پلار د خپل ورور او د خپل خاوند دې ته اړ نه کړي چې د دنیوي لذت لپاره د نامشروع لارو نه مال لاسته راوړي بلکې د خپل کورنۍ نارینه د خپل اغیز لاندې راولي لا هم هغوی ته اسلامي او دیني توصیه وکړي کله چې داسې خلک د حق په پیروي کې وي او د حق په پلوي کې د باطل سره مبارزه کوي شاید له ډېرو ربړونو او مشقتونو سره مخ شي چې یو مسلمانه میرمن باید د داسې خاوندانو سره د داسې تکالیفو په زغملو کې مرسته وکړي او هغوی دې ته وهڅوي چې همدا د کامیابی لاره ده او د هغوی د اطمینان او آرام سبب شي او که موږ لا هم په فحشاوو اخته یو نو په کورنۍ کې چې نور وګړي دي هغوی به زموږ نه څه ګیله وکړي تاسو د خدیجة الکبرا ژوند مطالعه کړئ د عایشې رضی الله عنها ژوند مطالعه کړئ د فاطمة زهرا ژوند مطالعه کړئ چې هغو ژوند څنګه تیر کړی په کمو حلالو باندې قناعت وکړئ د دنیا زینت ته ترجیح مه ورکوئ د آخرت ښایست ته ترجیح ورکړئ تر څو چې الله رب العزت ستاسو دنیوي او اخروي ژوند ښایسته وګرځوي په دې هیله نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو د الله نه به د نیکو اعمالو توفیق غواړو چې الله رانه راضي شي دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم